والقوا الى الله او پیش بکی دیو کی بدی الله ته یو بدین په دغه ورځ السلام اسلا وذل عنهم ورک بشی دین ما کان یبترون هغه درو چې دی جوړول پلان کې ټریکټر نیولې او پلان کې پسولوري کړي او پلان کې زیاده کړی دولس غل ویړې راځتل ده دا درو ویل الذين كفروا خلق چې کو پرې کړل وسو دوان سبیل الله او خلق اړي د دین د الله نه منګي خلق لره د دین د الله نه سدو یا په خپل من کېږي یا وسود دوان سبیل الله خلق من کې د الله د دین نه لګا هغه بدعتي چې وي د قران ما وری زیدنا عذابا زیاد بکوم دی ولر عذاب په قل عذاب په صد بل عذاب نه بما کان یفسدون په سبب دا چې فساد کو و یوم نبعث فاورز چې راپورته بکو مومن کلی امتین دار امت نه نبعثو راپورته بکو می فی کلی امتین بار امت کې شهیدن گوا علیم په دی باندې من انفسهم د دې د نفسونو نه وجینا بک اور ابو الله تعالی رمغا شهیدن د دې د نفسونو سم د انسانان بدی باندې ګوان پیش کو اور ابو الله تعالی را شهیدن گوا علی هؤلاء فریق الغواندی چې سپړدلې به یې عزلا خپلې وړۍ من بعد قوت پس د ریشلو نه انکاسن ټوکړې ټوکړې به کړي سړی چې دین او اسلام کې راشي بیا پرېږدي مثال دغه شان دی هر عمل چې کوي پرېږدي داسې لکه مکه کې ښځو خرقا به ورته ویلي ښځې به یې په اشر راغونډې کړي راځي وړی شری شو ښځو به وړی وړی شری بل ورځ به یې بیا راغونډې کړي او پسې کچه کوي دا دې لکه غلیوانې ښځې په شان الله وي مالدار یا زیاده انما یبلوکم الله یقینا الله امتحان کې پتا سو باندې به پدې سره وليبينن لكم خامخا بیان تاسو ته او قاره به تاسو ته او خامخا بیان به تاسو ته یوم القیامت قیامت پر ما کنتم هغه څه چې وي تاسو پای کې تختلفون اختلاف کوونکی پته به ولې چی ورشي ولو شاء الله که خوخه وې د الله په زور ایمان د خلکو لجعلکم نو ګرځولې وې تاسو امه واحدن تنډل یوا په دین یو ولکه یذل من یشاء لیکن الله گمراه کې چاله چې غواړي هدایت کې چاته چې غواړي ولا تسالون خامخا تاسو وکړئ چې تاسو نه هم ما کوم تعملون بار دا څه چې تاسو کول ولا تتخذوا ايمانكم من سي خپل قسمونه دخلا سبب د فساد بینکم په خپل من کې پته ذل قدم او بخویږي قدم مون استاد بعد ثبوت قدم او بخویږي قدمونه بعد ثبوت پس د کلکوالی نه وتذوق سو او بسکه تاسو عذاب لره به ما صدتم په سبب دا چې تاسو منه کول خلق لران سبیل الله اذا الله د دین ولکم تاسو پر دې عذاب عظیم عذاب ډېر لوی ولا تشتر بیا د الله ماخلی په پټولو د حکمونو د الله باندې ثمنن قلیلا ماخلی په لفظونو د الله باندې پټولو چې پټ کې نه بیانوي قلی زمن قلیلا دا دنیا لګی انما عند الله یقینا دا الله سره دی و خیر لکم دا غوړی تاسو را یقینا هغه چې دا الله سره دی و خیر لکم دا غوړی دی تاسو بارین کوم دا علمون کو دا زویږي ما عندكم ما چې تاسو سره دی یان پوتو دا خدمتږي و ما عند الله باق او چې دا الله سره دی باقی دی دا الله خزانو کی اورش پد الله کوم وخت نه چې دا مخلوق پیدا کړل دی ته روزي ور کوي او خرج کوي پی دومره ذره برا د الله په خزانو کې کمی لا نه دی راغلی ولنجزین الذین خامخا من ببلدار کو اخر کو د صبر او چټینګو په دین باندې اجرهم د صبر او جدي مضبوط او اجرهم ور به کو دیو ته مونږه بدل دیو بی احسن ما كانوا يعملون په خستا طریقې چې دیو کول بی احسن د خستا ما كانوا يعملون بل دبر کو دیو ته به احسنی د خا عمل ما كانوا يعملون هغه چې دیو کول من عمل صالح چا چې عمل وکړو خيستا من ذکر ناری نبی او انسا که زنا نبی دا چل نه چې زړې وای چې دا الله لبل الله یې زړې را ورکوم خبر کوم او زنا نه وکړو نه باور کوم نه وهو مؤمن خوشار دار چې د موحد وی عقیده صحیح بل نو هیر نو جون باور کوم د حیاتن طیبا جون مزیدار د قیامت او د جهان د برزخ دنیا کې هم د غشاني خوشالي ولنزينهم خامخ بدل به ورکوم دیو ته اجرهم د دیو د عملو بیا سنی ما کان یمن د خيستا هغه چې دیو کول پیدا قرات القرآن کله چې د قرآن وې پس اعوذ بالله نو پنا غړ په الله سره من شیطان الرجیم د شیطان رړل شي نه د خلک کتاب ته اعوذ بالله من شیطان الرجیم اعوذ بالله صرف قرآن ته ده انه ليس له سلطان نشته دي شیطان غلبا على الذين امنوا پاکستان جمعمنان دي والا ربي په توکلونو په خپل رب باندې ځان سپاري انما سلطان یقینا غلب د علی الذین پاکستانو دا یتولون چې دوستی کې دي شیطان سره والذین واکسان هم به چې دی به د دې شیطان په وجه باندې مشرکون شرک کوونکی بس بس دی.